واخلي نو قانون دا ده چې فلا يجب الاستبراء بشراء المنكوحه نفسه څه مسله نو مسله دا ده قاعده د فقه چې استبراء واجب نه پاغه مشتری باندې چې هغه منکوحه د خپل ځان واخلي ان هغه منکوحه د بعد کې ها واخت نشرا سره پر حکومت کې هم د زوی د کورسې هم د زوی شلا خو لري لپاره چې پته ولګي چې لکه اختلاط انصاب را نشي دا اختلاط ما او محترمه ولکه مخکې دا محترم دي دوی چې په شرای وخت لم محترم دي سدي د دوی د فلعاذا استبراء نشته ولو كانت کچرته د مشتری لا خلا کبیا چرته مشتری حره په نکاح کې و اوس خدا مشتری دې سره نکاح نشي کولای لکه چا په نکاح کې حروي بیا د امیر سره نکاح نشي کولای ځکه بیا خو د حوري الکه هغه حوریت ته تاوان ورسید پوه شو مسله باندې ها هغه الفاظ څنګه تاسو اما یو اخر اما بیا په نکاح باندې نه اخلي ځکه د حریا کوم حریت اسلام دغه تاوان ځکه تا غتر راوړل یو قدیمه سبل سسوله نو مطلب دا نه پښتو کې چې الکه په حریبه اما په نکاح کې نه راځي اوس کې چې د مشتری لاندې حروه فالحيله تداله اي زوج البائع بائع به څه چلو کې چې دا خپل اما به غیر د مشتری رجل اخر ته په نکاح باندې ورکی هغه چاته چې هغه طلاق بیا ورکی لګي اعتبار یې سي د سینې چې هغه پیرنټ چې قسم ده کې ویلي یا د نو سره ها یا خو مشتری واخیستله خلا قبضه یې کړي نه ده مشتری واخیستله خلا قبضه کړي نه ده او دا په نکاح باندې چې کوم ده ها ورکړل لکه رجل اخر ته او دا غنه باندې بیا څور باندې وکړه قبضه خوش مسله باندې نو په دې سره په لګه هم په دې مستری باندې وجوب د استبرا نشته تفصیل درته کوي دی وای ايو زوی چې په نکاب ورکه هدا اعمال بای او بای قبل الشراء چاته مما يوثق به هغه چاله چې اعتماد ور باندې چلے کوا جب طلاق ولور کی یا وایا فالحله تعالی ان يزوجها المشتري قبل القبض مخکې د قبض د مشتری نه چاله به په نکاح ورکې مو یوثق به ثم يشتريها بیا به په صورت اولا کې واخلي اول صورت کې به واخلي ويقبضها قبضه به ور باندې راړي او یا په دوم سره چې خو اخیستلې دا خالق قبضه ور باندې راوړي ثم يطلق زوج يطلق زوج زوج به طلاق ورکي ولی لأن عند وجود السبب وقت وجود وجود السبب ده وجوب استبراكه وهو السبب استحداث الملك الماکد بالقبض دا کله راغی اذا لم يكن فرجها حلالا چې کله نو دا فرج د امي حلال له مشتري لپاره لا يجب الاستبراء استبراء باندې واجب نه ده ځکه زوج اول سره موجود ده خو شي مسله باندې نو دا د شنه لکه چې د زوج سره خلوت کو کې بلې لګ ځان پوي کړي نفس عقد نکاح وسو توس نور خلوت ملوت الکه د زوج سره غله نه د داري کې څور کور ته طلاق ورک خو شوف مسله باندې د شنه چې خلوت ورته کاټو د استبرا واجب ده په صورت اول کې ښه په دوه صورت کې لکه استبرا خو شوف مسله باندې دا څه نو دا هغه صورت ده چې خالی عقد نکاح وکي خلوت نو په صورت اوله کې نه په صورت څه غلط وي ثاني خو شوف او که خلوت وکړ بیا وجوب د استبرا راخه وان حل بعد ذلك اگر کنا حلال ترسته طلاق نه ولل المعتبر اوان وجود السبب معتبر سلا هغه وخت زمانه د سبب د چې پاغه وخت بالا کوي ها دا فرض د لپاره حلال وي او پاغه وخت د لپاره حلال او ځکه دا منکوحه الغیر و او شو مطلب بس ها کما اذا كان معتد الغير که څنګه چې دا معتد په دې مطلب پوښي یو چا د بل چا په عزت کې اذا کان معتد الغير معتدا لکه غیر د بل چا اذا اشترى امه معتده وقبضها وانقضت عدتها بعد القبض لا يجب الاستمرار یو سړی دا امیر طلاق ورکړل دا غیر عدت موده پوره نه ده زید واخیستل او دا خپل بعد قبضه ور باندې رااله او د عدت زمانه ټول زید په قبضه کې تلل ها وایا ایا مولا اوس په ځای باندې استبرا نسته کومه مسله باندې یا نه خبر خاله کما اذا كان معتد الغير ولی ځکه چې کله د ملک او قبض راغلی او هغه وخت د لپاره فرض حلال او غیر حلال غیر حلال کومه مسله باندې او د استبرا مطلب لا چې فرض حلال نه دی نو بیا د استبرا ضرورت کوم ځل کوم مطلب ورسېږي ولا يقرب المظاهر د سړي خالق خپل خځه سره جهار کړي چې تا شاوس تا خیر ته ما باندې سره لکه زما ده مور کتاب الزهار تاسو به نکاح هدايه کې کوم ده په زندلې نو نه به ونې ځکیږي چې ما بنو سره کوي ولا يلمز لاس بنه لګي او نه به بوسه ور داخلي ولا ينظر الى فرجها بشاوه او فرض به هم په شاوت نظر نه کوي حتی یکفر هغه وخت چې سم کافر شي وي خو مې خطا سونه چې کفاره ورکي څور کی کفاره ورکي ولی لانه شان داله لما حرم الوتي کله چې حرام شو وتي والذين يظاهرون عن نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتعرض من قبل ان يتماصى یو خزه من کوهاله چا په شوبې باندې وتی کړل چې دا بخ بیګم ده هغه په حقیقت کې بخ بیګم نه و نو چې نه و اوس به کټماس ورته ګوري لکه وایا یو عدت دې شنی چې لکه وایا میله جوړ شي پښتو نه پوهیږي بخلاف حالت الحیض په خلاف حالت حیض باندې حالت حیض کې وته حرام خو دوايي حرام نه دي حالت صوم کې وته حرام خو دوايي وته حرام نه دي مکروه دي ها کله چې الکه په ځان باندې سي اعتبار او کې اعتباري مله جوړه وها لأن الحيض يمتد تکایز وګدیږي شطر عمرها نیم عمر غالب وصوم يمتد شهرا فرضا يوم يا فرض وي او اکثر د عمر دا نفل بس خلق جندار خلق لکه نفل نه سات اوس لکه چې روزي نشي نفلي او فرضي روزي نشي او پنځله سره دې ته حیز روزي ته دوته نه خو دې منې کړل او کله دا وایي د متن دې وته نه دې منې هلکه زره به اوچي وي مړ بشي حق حق ورته وي یاد نه خیر ته اجازه پکار ده ها څونه پیږي ولا كذلك ما عددناها لقصور مدد على اخيكم الزماني لان كبير في استبراء زمان الجهار زمان ده ټول کوم اوقات نو په دې کې وته دوايد والا لکه منه وقد صح النبي صلى الله عليه وسلم دا خبره ثابته ده چې رسول الله مرکانه يقبل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به بوسا خستله په دې سال کې هو صائم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په حالت روجي کې ويزاج نساءه دا بل حدیث پیغمبر اسلام با په بستر کې پریوتلو د خپل خلک سره وهن حیض تفسیر مزاری او حدیث راځي نبی رسول الله غسل وکي یخی کینه یاد نه سره اته شي تل له استخ په ما پر خپل کې راګ ډیره یخنی میکیږي یاد نه سره پښتو نه پوهیږي زه د زه هیزه مې خیر خو زه خو یې غول خالم کې لګراتو کې یاد نه سره پښتو نه پوهیږي او ګرځي اوس خلک د بزرګي دي ته وای چې نه نه خدلوا ها نه لکه پردوی خزونه ځان ساته خپل خدای سره مېلې کړستې خو کوي یا دا څه په ازاجو نساء وهن حيض په دې سال کې چاوا په حالت څه کې او دا واره څوک د خپل خدای سره ډیره مینه کوي داغه حق ادا کوي داغه برکت لري چې خدای بیا د محرمات نه ساتي باقي څه ضرر سره د فکر هم نکي او که خپل نه دی الکه نظر هټاو کړ بیا دې نقص سزا ده بیا د پردوی خزو بد نظر باندې مختلف بیا د نص او ما ته یو څه بهر پاتې سره تاسو خدای فسړي وصلی الله تعالی